د ژوند لار د عشق لار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آله و اصحابه الطیبین الطاهرین قدرمنو اوریدونکو د ژوند لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي قدرمنو اوریدونکو زموږ نننۍ خپرونه بیا هم د مانځه مسائلو ته ځانګړې شوې په شپه او ورځ کې د پنځه وخته لمانځه فرضونه سنتونه او واجبات پر فرضي لمنځونو کې اولینی دوه رکتونه ډک او آخرینی تشوي دا یوه یادونه ده په فرضي لمنځونو کې اولني دوه رکتونه ډک وي او آخرني دوه رکتونه تش وي او په نفل او سنت منځونو کې تش رکتونه نه وي هلته ټول ډک دي د ډکو نه مطلب چې د سورې فاتحې نه وروسته یو صورت هغه سورې فاتحې سره ولوستل شي او د تش نه مطلب دا ده چې تش سورې فاتحه یعنی یوازې سورې فاتحه هلته لوستل کیږي پنځه وخته لمنځونه فرض دي اول د سهار لمونځ د سهار لمونځ ټول څلور رکاته دی اولنۍ دوه رکعتونه سنت ورپسې دوه رکعته فرض دي او د سهار اولنۍ دوه رکعته ډک دي او ورپسې دوه رکعته نور چې فرض کوئ هغه هم ډک دي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سهار په سنتو باندې ډیر تاکید کړی دی او د سهار سنت ډیر ضروری دی د حضرت عایشې صدیقې رضی الله عنها مرفوع حدیث دی هغه فرمایی لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء اشد تعاهدا منه على رکعتي الفجر رواه بخاري حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو او نفلو کې د ټولو نه زیات اهتمام د سحر د دواړو رکتونو یعنې د سحر د دوه رکاتو سنتو کولو رسول الله صلی الله علیه وسلم به په سنتو او نفلو کې د ټولو نه زیات اهتمام د سهار د دوه رکعته د سنتو کوه د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه مرفوع حدیث دی هغه فرمایی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تدعو رکعتی الفجر لا تدعو رکعتی الفجر ولو ترتکم الخیل رواه ابو داود رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د سحر دوه رکاته سنت تاسو مه پرېږدئ اګرچه اسونه تاسو زغلوي یا اسونه تاسو پښو لاندې کوي نو تاسو به د سهار دوه رکاته سنت نه پرېږدئ اوس که چیرې تاسو راغلی په جومات کې د سهار جمع ولاړه وه او تاسو د سهار سنت نه وي ادا کړي نو د احنافو فقها دا فرمایي که ستا په زړه کې دا وي چې زه به د سهار جمع نیولی شم آخره قاعده نو سنت مه پرېږده سنت وکړه بیا جمع کې شریک شه او که تا ته غالب ګمان دا و که زه سنت وکړم نو مانه به د سهار جمع تیره شي نو راشه جمع وکړه د جمع نه وروسته چې جمع دې وکړه نو چې کله لمر راوخوته د لمر راختو وروسته ته کولی شي چې د خپل سنتو قضایي راوړي دا نه چې جمع وکړي او جمع پسې متصل بیا سنت وکړي حضرت ابي هرره رضی الله تعالی عنه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من لم یصلي رکعتی الفجر فلیصلیها بعد ما تطلع الشمس رواه ترمذی حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه فرمایی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چا چې د سحر سنت نه وي کړي نو هغه له پکار دی چې د لمر ختو پسې د هغه قضایی راوړي همدارنګه د حضرت ابو دردا رضی الله تعالی عنه عمل نقل شوی دی چې انه کان یدخل المسجد والناس صفوف فی صلاة الفجر فیصلی رکعتین فی ناحیة المسجد ثم يدخل مع القوم في الصلات حضرت ابو دردا رضی الله تعالی عنه به جومات کې داخل شو نو خلکو به په صفونو کې ولاړ ول نو هغه به د جومات په یو ګوټ او په ګوشه کې سنت وکړه بیا به خلکو سره په جمع کې حضرت ابو دردا رضی الله تعالی عنه شاملېده همدارنګه ډیر آثار او نور احادیث دلته هم موجود دي ورپسې د ماسپښین لمونځ د ماسپښین لمونځ ټول لس رکاته دی لومړی څلور رکاته خو سنت دي او ورپسې څلور رکاته فرض دي او په آخر کې چې دوه رکاته کیږي هغه هم سنت دي نو اول څلور رکاته سنت چې کوي دا ټول ډک دي یعنی سورې فاتحې سره هلته بل صورت هم لوستل کیږي او په څلور رکاته فرضو کې اول دوه رکاته ډک دي او ورپسې دوه رکاته نور تش دي او ورپسې دوه رکاته سنت چې موږ او تاسو ادا کوو هغه دوه رکاته سنت هم ډک دي چې مخکې ما تاسو ته یادونه وکړه چې په سنتو او نفلو کې تش نشته دی هغه ټول ډک دي او پیغمبر علیه السلام وسلام د سنتو د اهتمام په هکله باندې فرمایلی دي حضرت ابي هریره رضی الله تعالی عنه روایت کوي فرمایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاة فإن صلحت فقد أفلح وانجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريزته شيء قال الرب تبارك وتعالى انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريزة ثم يكون صائر عمله على ذلك وفي رواية ثم الزكاة مثل ذلك ثم تؤخذ الأعمال حسب ذلك رواه الترمذي وأبو داود حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې د قیامت په ورځ به د ټولو نه اول د بنده د اعمالو نه د مونځ حساب اخیستل کیږي په ټولو اعمالو کې به اول الله رب العزت د بنده نه د مونځ حساب اخلي که چیرې مونځ صحیح و نو بنده کامیاب دی وروسته په هغه باندې کومه ستونزه او مشکل نشته او که چیرې مونځ خراب و نو بنده ناکام شو او که چیرې د ده د فرضو نه څه مونځ ناقص و نو الله رب العزت به وفرمایي چې تاسو وګورئ چې زما د بنده څه نفل مونځ شته او که نشته نو که دې سنت کړی وي او نفلي منځونه یې کړي وي نو د دې نفلونو نه به د فرض کمی الله رب العزت ورته پوره کړي او نور اعمال به همدارنګه الله بیا حساب کوي او په یو روایت کې راغلي چې بیا به د زکات حساب همدارنګه وشي بیا به د ټولو اعمالو حساب الله رب العزت داسې وکړي حضرت ام حبیبه رضی الله عنها فرمایی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من صلى في يوم وليلة سنتي عشرة ركعة بني لها بيت في الجنة أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الصلاة الفجر رواه الترمذي والنسائي ام حبیبه رضی الله عنها فرمایی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې څوک شپه او ورځ کې دولس رکاته سنت وکړي د ده دپاره به په جنت کې یو کور جوړ شي چې هغه څلور رکاته د ماسپښین مانځنه مخکې او دوه رکاته وروسته د ماسپښین مانځنه دوه رکاته د ماښام مانځنه وروسته او دوه رکاته د ماسوتن د فرضو نه وروسته او دوه رکاته د سحر د مانځنه مخکې چې مجموع دا دولس رکاته سنت دي نو څوک چې په دې دولس رکاتو باندې پابندي کوي او دا کوي الله رب العزت به په جنت کې دې لپاره کور جوړ کړي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه او همدارنګه د آثارو نه چې څومره سنت او نفل ثابت دي هغه ټول په اهتمام سره کول پکار دي خاص کر د تهجد مونځ د اشراق مونځ څاښت مونځ د حاجت مونځ د توبې مونځ د اوابین مونځ د تحیت الوضو مونځ او همدارنګه د تحیت المسجد مونځ د استخارې مونځ د تسبیح مونځ نو د ټولو کول ډیر په اهتمام سره په کار دي خو له بده مرغه که موږ لپاره وخت وي او که نه وي اکثره زموږ ورونه هغه مونځ پرېږدي یعنې سنت مونځ پرېږدي سنتو باندې دومره اهتمام نه ساتي او حال دا چې الله رب العزت به د آخرت په ورځ الله رب العزت به د آخرت په ورځ چې کومه نقصان د ستا د فرضي منځونو کې راغلي هغه به د نفلي او د سنتو نه الله تا ته پوره کوي د لمازیګر مونځ مازیګر مونځ چې دی ټول څلور رکاته دی او څلور والا ټول فرض دي او دا څلور والا ټول په یو وار ادا کیږي اول دوه رکعتونه ډک او ورپسې دوه رکعتونه تش دي د ماښام مونځ د ماښام مونځ ټول پنځه رکاته دی اولنی درې رکاتونه فرض ورپسې دوه رکاتونه سنت دي د اولنی درې رکاته چې ته کوې په دې کې دوه رکاته ته دوه رکاته ډک او ورپسې دریم رکات تش دی او وروستي دوه رکاته سنت چې ته ادا کوې هغه سنت ډک دي د ماخوستن لمونځ د ماخسوتن مونځ دی ټول نه رکاته دی اولنی څلور رکاته یې فرض دي او ورپسې دوه رکاتونه سنت دي او آخرینی درې رکاته هغه وتر دي اولنی څلور رکاته فرضو کې دوه رکاته ډک او ورپسې دوه رکاته تش دي او ورپسې دوه رکاته سنت چې ته کوې هغه دواړه ډک دي او ورپسې درې رکاته وترو کې ټول رکتونه ډک دي او په درېیم رکت کې د صورت لوستلو نه پس دعای قنوت لستل دا واجب دی نو پنځه وخت لمونځ ټول اوولس رکاته فرض دي دولس رکاته سنت دي او درې رکاته وتر دي پنځه وخته منځونو کې ټول اوولس رکاته فرض دي چې دوه د سهار څلور د ماسپښین همدارنګه څلور د مازیګر درې د ماښام څلور د ماسخوتن او دولس رکاته په دې کې سنت دي چې دوه رکاته د سهار دي شپږ رکاته د ماسپښین دي دوه رکاته د ماښام دي او دوه رکاته د ماسخوتن دي او درې رکاته پکې وتر دي چې هم د ماسخوتن د مانځنه وروسته هغه ادا کیږي له دې پرته د هر فرض مانځنه مخکې او وروسته چې څوک څومره نفل ادا کولی شي ثواب به الله ورکوي ثواب به لا هم زیاتیږي لکه د ماسخوتن د لمانځه نه وروسته د وترو نه مخکې دوه رکاته د ماښام د فرض لمانځه نه مخکې څه سنت نشته البته د دوه رکاته سنتو نه پس شپږ رکاته نفل کول غوره دي چې هغه ته صلات اوابین ویل کیږي همداشان د ماسپښین په وخت کې هم د سنتو نه مخکې او وروسته نفل کولی شي البته د مازیګر د فرضو نه وروسته سنت کول نشته همدارنګه د صبح صادق نه وروسته دوه رکاته سنت معکده دي او دوه رکاته فرضو نه علاوه نور هلته هم نفل نشي کولی تر څو چې د سهار لمر نه راختلی خو بهتره خبره دا ده چې سنت او نفل زموږ مسلمان رور په کور کې وکړي ځکه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به همیشه سنت په کور کې کول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې خپل کورونه قبرستان مه جوړوئ ځکه قبرستان د لمونځ ځای نه دی څه حصه د خپل مونځ هغه په کور کې ادا کوئ قدرمنو اوریدونکو د خپرونې په دې وخت کې راځو دمې ته دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ ای په نبیانو کې اعلی قدرمن اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي د لمانځه فرضونه د لمانځه فرضونه دیارلس دي اووه د لمانځه څخه بیرون دي چې هغه ته د لمانځه شرطونه ویل کیږي ځکه شرط د شي خارج د شي وي او شپږ په مانځه کې دننه دي چې د لمانځه هغه ته د مانځه ارکان ویل کیږي ځکه رکن د شي هغه داخل وي په شي کې نو اول به د مانځه د شرطونو نه بحث وکړو چې هغه اووه شرطونه دي پر د مانځه که په دغه اووه شرطونو کې یو شرط هم نه و نو هغه مونځ صحیح نه دی مونځ نه ادا کیږي اول د مانځه دپاره وخت شرط دی باید چې مونځ په خپل وخت کې ادا شي که د وخت نه وروسته یا مخکې شي نو هغه مونځ صحیح نه دی او بغیر د عذر نه څوک چې مونځ حضرت عبدالله بن مسعود حضرت مسروق تابعي همدارنګه حضرت قتاده تابعي د دې آیت په تفسیر کې لیکلي چې د مونځ د وختونو پابندي د مونځ په حفاظت کې شامل دي نو وقت د لمانځه دپاره دا شرط دی که یو سړی مخکې له وخت نه مونځ کوي دا مونځ نه کیږي او که وروسته د وخت نه مونځ کوي دا مونځ د دې نه کیږي او د مونځ د وختونو ته عملي تعلیم جبرائیل علیه السلام والسلام محمد رسول الله ته ورکړی چې هغه امامت ورته کړی په صحیح احادیثو کې راغلي چې د معراج په شپه پنځه وخته منځونه خو د عرش معلا نه پورته د معراج په حالت کې وشو لکن د دې وختونو عملی تعلیم دپاره حضرت جبرائیل علیه السلام تشریف راوړ او دوه ورځې د بیت الله شریف سره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ظاهري طور باندې امام جوړ شه په لومبۍ ورځ ټول منځونه په اول وخت کې وکړل او په دویمه ورځ په آخر وخت کې وکړل او بیا یې وفرمایه چې الوقت فی ما بین هذین الوقتین دا حدیث ده چې ابو داود همدارنګه ترمزي روایت کړی نمونځ باید په خپل وخت کې ادا شي او وقت د مانځه دپاره شرط دی که یو سړی بې له عذر نه مونځ په خپل وخت کې نه کوي نو هغه لپاره ډیره سخته ګناه ده دویم طهارت د بدن دی چې د انسان بدن باید د نجاست نه پاک وي که د انسان بدن د نجاست او د پلیتی نه پاک نه وي د هغه مونځ صحیح نه دی نو طهارت د بدن د منځه دپاره دا شرط دی که د چا بدن پاک و نو مونځ صحیح دی او که بدن پاک نه و د هغه مونځ صحیح نه دی لکه الله رب العزت فرمایی وسیابک فطهر او خپلې جامې ته پاکې اوساته همدارنګه د حضرت ابن عمر مرفوع حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا تقبل صلات بغیر طهور رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د ناپاکوالي نه بغیر یعنی چې پاکوالی نه اوسیږي هغه مونځ بلکل قبول نه دی چې طهارت او پاکي نه هغه مونځ د الله په دربار کې قبول نه دی نو د انسان وجود باید د نجاست څخه پاک وي جنوب نه وي بدن یې باید د ګندګیو نه پاک واوسیږي دریم د انسان جامه باید د خفیفه او غلیظه نجاست نه پاکه وي جامه یې پلیته نه وي څلورم په هغه ځای کې چې دا مونځ کوي باید هغه ځای پاک وي که په ځمکه باندې مونځ کوي هغه ځمکه باید پاکه وي او په کم جاینماز باندې چې دا مونځ کوي هغه جاینماز باید پاک وي ځکه په هغه ځمکه باندې چې ته مونځ کوې که هغه ناپاکه وي یا په کوم جای لماز باندې چې ته ولاړ وي هغه ناپاکه وي نو مونځ په هغه باندې روا نه دی پنځم عورت باید د لمانځه په وخت کې پټ وي د نارینه عورت د نامه نه لاندې تر ځنګنونو پورې او د ښځو عورت په لمانځه کې مخ دواړه لاسونه تر مړوندونو پورې او پښې یې تر بجولکو پورې عورت نه دي او د لمانځه څخه بیرون ټول عورت دي که د ښځې لاسونه تر مړوندونو پورې په مانځه کې لوڅ وي او همدارنګه که د هغو پښې تر بجولکو پورې لوڅې وي او همدارنګه کې مخ لوڅ وي مونځ کیږي دا عورت نه دی په مانځه کې خو د مانځه نه بهر د ښځې ټول بدن چې دی هغه عورت دی او د عورت پټول په مانځه کې دا فرض دی ځکه که د چا عورت پټ نه وي نو د هغه مونځ نه دی شوی الله رب العزت فرمایي خذو زینتکم عند کل مسجد د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنه بل مرفوع حدیث دی چې هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تقبل صلاة حائز الا بخمار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د بالغې ښځې مونځ بغیر د صدر نه قبول نه دی یعنې چې د هغه عورت پکې پټ نه وي او د الله د کلام نه دا هم معلومیږي چې جومات ته په هر ځله تلو کې باندې خپله جامې اچوه او د خپل هغه عورت تاسو پټوئ او ورپسې قبلې طرف ته مخ کول اووم اووم شرط د مانځه قبلې طرف ته مخ کول دي لکه الله رب العزت فرمای فول وجهک شطر المسجد الحرام پس تاسو په مانځه کې خپل مخ مسجد حرام ته واړوئ په بل ځای کې فرمایي وحیث ما کنتم فولو وجوهکم شطره او کوم ځای کې چې تاسو یاستئ خپل مخ مسجد حرام طرف ته واړوئ په بل ځای کې الله فرمایي ومن حیث خرجت فولی وجهک شطر المسجد الحرام او تاسو چې چیرته هم په سفر ځئ نو مونځ کې خپل مخ مسجد حرام طرف ته واړوئ نو قبلې ته مخ اړول دا په مانځه کې هم فرض دی همدارنګه رسول الله فرمایی اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوع ثم استقبل القبله فکبر رواه بخاری رسول الله یو سړي ته د مونځ تعلیم ورکولو او هغه ته یې وفرمایه چې کله ته مونځ که ودرېږې نو پوره مکمل اودس وکړه بیا قبلې طرف ته مخ کړه او تکبیر ووایه خو که داسې یو ځای کې زموږ یو مسلمان رور و چې هغه ته د قبلې معلومات نه کې د هغه دې فکر وکړي چې کم طرف ته د دې غالب ګمان و هغه طرف ته دې مونځ وکړي خو که مونځ وکړ بیا ورته معلومه شوه چې قبله دې طرف ته ده د مانځه راګرځول بیا پرې نشته او که په مانځه کې دې ته معلومه شوه چې کم طرف ته زه مونځ کوم دا قبله نه ده بلکې قبله بل طرف ته ده نو په مانځه کې په دې لازم ده چې مونځ هغه طرف ته یعنې خپل مخ هغه طرف ته واړوي چې دې ته معلومیږي چې دا قبله ده او که وانړوه بیا د دې مونځ نه کیږي اووم د لمانځه لپاره نیت کول نیت د لمانځه دپاره دا فرض دی که چیرې نیت په زړه کې وشي او په خوله نیت ونه شي هم صحیح دی خو په اصل کې د لمانځه نیت کول په زړه کې صحیح دي او کم کس که په خوله باندې نیت کوي هغه کې پروا نشته خو بهتره خبره دا ده چې نیت په زړه کې وشي د حضرت عمر فاروق بن خطاب مرفوع حدیث دی هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انما الاعمال بالنیات د اعمالو ټول دار و مدار چې دی هغه په نیت باندې دی او فتح القادر بیا لیکي چې نیت د زړه د ارادې نوم دی د زړه نه چې پوه شي او سوچ وکړي مثلا د ماسپښین مونځ کوم او په ژبه سره الفاظ ویل ضروري نه دي خو د زړه نیت حاضرولو دپاره په ژبه نیت ویل ښه دي چې کوم شی ستا په زړه کې ګرځېدلی دي چې د هغې تصدیق ته په ژبه باندې وکړي دا ډیره بهتره خبره ده نو د مانځه شرطونه اوو شرطونه دي اول وقت دویم پاکي د بدن درېیم پاکي د جامې څلورم پاکي د مکان په هغه ځای کې چې ته مونځ کوې پنځم د عورت پټول شپږم قبلې طرف ته مخ کول اوم نیت کول که د دې اوو واړو یو هم نه و هغه مونځ صحیح مونځ نه دی نو باید چې کله موږ او تاسو مانځه ته درېږو ډیر په خوشو او په عاجزي او تضرع سره او د مانځه شرایط او ارکان په دقت سره مراعت کړو نو دا د مانځه شرایط و انشاءالله په بلې خپرو کې به د مانځه په ارکانو د مانځه په واجباتو او همدارنګه د سجدې په سهوه کې چې څه لنډ معلومات دی هغه به تاسو ته دقیق وړاندې شي نو دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه